الله په پټو سيزونو باندې خبر دی د دې مسلې بیان کوي خو په عنوان د علم غیب باندې د مخلوق نه دا علم غیب نفي کوي او ځان د ثابتې نو دا د توحید د اثبات لپاره یو عنوان دی یو طریقه ده په سختو کې حاجتونو کې تکالیفو کې مصائبو کې رامد کېدل د الله دا د توحید د طریقې نه یو طریقه د اثبات قران کریم په مختلفو طریقو بیان کوي او توحید د انسان زړه زړه او ذهن ته کوزي ما چې کوم آیات کریمه ولستو په دې کې الله بیان کړي چې پیغمبر مخلوق ته اعلان وکا هر هغه څه چې په سمکه کې دي او اسمانونو کې دي هغه نه پويږي الغیبا په پټو سيزونو باندې انبیاء علیہ الصلات والسلام د خپل اولاد نه خبر نه دي انبیاء علیہ السلام دا خپل بیبیانو دا حالت نه خبر نه دي او الله انبیاء علیہ السلام خبرې خو په انباء الغیب سره یو انباء الغیب دی او بل علم الغیب دی تلک من انباء الغیب قران وای انباء الغیب خبرول په غیب باندې پیغمبره د انبیانو صلوات و سلام دا واقعات تا ته معلوم نو د غیب نو خدای ما خبر کړ ما خبر کړی په حالاتو د پیغمبرانو باندې بالات د انبیاء علیهم السلام باندې نو دیتا انباء الغیب خبرول د غیبونه او خوشتا او بل ته چې دا دا په خپل پوری د چا پوهه کړی نه دی نو دا نشته علم الغیب خاصه رب العزت ته او انباء الغیب شتا په طریقې د وحی سره الله انبیاء ته فرشته وروړيږي او هغه الله خبر کی او هغه نور خلک خبر نه دیتا انباء الغیب تلک من انباء الغیب پیغمبر ته ما د یوسف علی السلام په واقعیا خبر کړې ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا ته پوه نه وې ستا قوم پوه نو په دی واقع د نوح علی السلام ما خبر کړې وګوره دا غین یو واقعیا قران کریم ذکر کړي په نفي د علم غیب باندې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره فرشته رااله سلام یې وکړ او ابراهیم علیه السلام سوا جواب ورکړ د سلام پیغمبر دې ژوند دې فرشتي ګوري او په یان دې چې دا فرشتي دی او خدای انسانان دي فرشتي دي د ابراهيم عليه السلام په حالت په یان دي چې ابراهيم عليه السلام من د پاره بندوبست کړي ویل به حضرت موږ لا بندوبست مکوا موږ خوراک نه کوو پیغمبران نورانی مخلوق د پیغمبر د حالت نه خبر نه دي او پیغمبر د نورانی د حالت نه خبر نه دي دوال د یو بل د حالت نه خبر نه دي یو مسله الله دې دې کې توحید ثابتې په واقع د ابراهیم علی السلام چا غو نه او فرشتو د سبا نبی مخ کې توا نه کوي پیغمبر دې د نورانی مخلوق د حالت نه خبر نه دی کاوی چې دا فرشتي دي نو بیا ولې خفقان کوي د خپل قوم په ضرر رسول راځي دا قران ذکر کوي کسی نه بیانوما چې کله بچی د نه جدا شي اگر که په سرویس او په نوکری شي خو چې مسافر شي په بل وطن شي په بل ملک شي نو پلار او مور ته بیا د بچی پته لګي د سوره پریشانې او داغه پریشانی خو دور وا چې داغه د پته د معلومات هم نو زکا خپل زامنو هغه د کمیس وروړو د یوسف علی السلام چې دا شرمخانو خوللې استاذوی زموږ وروړو چې له ګډ پیسې حلال کړو او د یوسف علی السلام نه کمیس وخ کړو او د ګډ په پیسو په ویلو باندې د حضرت یوسف علی السلام کمیس کا کړ کړو هغه او ترولو د دې د آبادولو طریقه په څنګه یې سورته بقره کې راځي دا کله خو بشک ته آبادول شي خو په کم کیفیت به آباده په کومه طریقه به دا کله جوړه بیا به دا څه برابر کې او کنه بیا به خلک تعمیر درې کلی کوي زرسته پیغمبر ما او زما امت رسته ده په نسبت د نورو انبیاو د امتونو باندې ورسته یو منګه اول یو منګه اول په دې ما چې زبړم به شفارس کوما او لمبه به جنت ته ځو زما امت زی انا اول من یشفا اخر ما زمانه رسول پیغمبر ناراضي زما د امت نه رسول امت ناراضي الله به مخ پیدا وي کنه ویل بیا الله نو دا خبره غلطه ضروره دا ټول کائنات پر او کته قران او حدیث کې راځي دا الله د خپل دین د پر پیدا کړی دا الله د خپل عبادت د پیدا کړی دی حدیث کې راځي سو پوری چې دا الله الله आवाज وی دنیا بوي کله چې دا الله والا आवाज خلقونه ختم شو دنیا خپل ختميږي ځکه دنیا الله د خپل دین او د عبادت لپاره پیدا کړي عبادت ختم شو الله الله ختم شو دنیا خپل ختميږي زوال به راځي با نو هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله او سورته توبه کې سورته توبه کې او مردو على النفاق چا چا پیر بئی ستا محلا او ستا کلی کی بئی الله منته وي اے مبالغه یوازې پیغمبر ته نه وي او ته چې څوک د دین आवाज ور کوي د الله د دین پیغام مخلوق ته رسي داغه نه بچا چا پیر می داغه په مالا او کلی کی بموي هغه سره سب کې مولا دي منافقان او په دې کې راځي کزما خو بشي لا ارینا کوم تا ته به یو یو په کتبان او خیم چې دا دا منافق دی کله کله او تعالی په کتم خود لري خود لري چې د پلان یو پلان نه ځان بچ کوا حدیثو کې راځي تا غن پیجنې زی پیجنما تا ته پته نشتا ګور صف کې او سره ولال دي چاند کې او سره شریک دي جهاد کې او سره روان دي جهاد میدان به جوړ شو منافقان به روانو سمیدان بلال وی راځي مونږ ته واپس شو زمون خبره نه مني د پاره د دې چې پیغمبر صحابه کې اختلاف پیدا شي چې کله یو غزالت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه سره د بیبي عائشه نمبر وزار سره به نمبر وار بیبيانه بوت لري اس به واچاو چې کومي بیبي اس براو خته دو نو هغه بزان سره هغه بوتلا او دا واقعیا راځي اس په چا راخته بی بی عائشه باندې سفر روان دي یوځه پړاو کې د مکه آرام کوي د نبی علی السلام عادت دا چې هغه په دوه وخت ته یوځه تا او دی امت کې الله خیر چولې دي چې څوک دوه وخت یو کار شروع کوي دوه وخت یو کار پسې دي دوه وخت پاسې کې سټډي کوي دا سټډي کې خیر دی دا په سفر کې خیر دی دا په کاروبار په نوکرۍ کې خیر دی زمونږ نن مارکیټونه 11 12 بجې کولاوي نه خیر براشي کم انسان چې دکان د وخت کولاو کوي کړي خیر اچي چې دولس بجې یو بجا یو لس بجې کولا شو نه کې بس خیر راشي دا بار قضا حاجت ته تلو بیا عائشہ چراله قافله تلې و ځکه خوراکونه داسې نو د وربشو روټۍ به خوړلې شو پیغمبر پاک بیبي وای کله به من یو یو کجور باندې رسته راوړل دو میاشتې درې میاشتې زمون کورونو کې الغوینو پلې ده اور باندې پلې ده داسې فقرو راغی په دې دې کم ځای راکړې خوراکونه سکرو خو سره په وخت له ور راغی بهرحال دا رستو شوی وا او د نبی علی السلام مدد دا چې چرته وته په تیار کې نیو ملګری صحابي هغه ځای کې پرې هو دا قدم نه سپاتې شوی سامان کې چې هغه ځان سره بیا راوړي حضرت صفان بن معطل سلمی رضی الله عنه پاتې کړو بی بی عائشہ غزوه حاجت ته تللی و دا غینه سره مشکورو یا د مرو یو حال او تشریدل او هغه پر غوندولو کې هغه نه تاخير راغی چراله قافله تللی و صحابي دی صحابي چې وکړه جو دا هو بی بی عائشہ سبحان الله دا څه او خې چوکړه کچاوې برابر کړه پای کې کینولا بل خبر نه شوی بس سبحان الله وینا وینا شوی حدیث کې راځي چې کله هغه مقام ته د اورسید نبی علی السلام او قافله نبی بیا شو صحابي مرسید الته منافقان او پروپاګاندا مشهور وګوره کنه نبی بیا شیر دي صحابي سره لار او پاتې شوی وو ها ار یو انسان چې چا سره بغوزوي حسد کوي کینه ساتي نو هغه به د یو ورانولو د پاره یو رو ګوري یو لار وګوري یو طریقه وګوري چې دا انسان څنګه بدنامو په کومه طریقه یې بدنامو نو هغه ته غورو ګدل معلوم شته بدنامولو لپاره ډېر حربي هغه کول خدا سلام نه معلومه ده نبی علیہ السلام ته خبره ملاو شو نه حق خفل نه حق پریشان لري تر دې حد وګورو حدیث د بخاری شریف کې راځي صحابه را جمع کوي چې تاسو خوخه سوکم بی بی عائشه سره با صحابه وی حضرت عائشہ بالکل صفا ده دا ګمان مکوا یقین سره کوه مونږ وایو چې بالکل د دې سره کوم دا خبر نه راغله دا نو براشي دا غلط خلکو پروپاګاندا بعض وی خیر ده حضرت انسان ده کړه دی غواړي طلاق ورکا بل په نکاح واغلا چاو ته داوی چاوی چې نه مونږ په عائشه باندې دا خیال نه نبی علیہ السلام د عائشه سره هغه مینه ختمه کړه کوم مینه چې مخکې و زړه کې غلط خلقو د پروپاګاندا هغه نخي موجود شوی انسان دی بشر دی یو میاش پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبر نه دی دې څه توحید الله ثابت دی پیغمبر دې ژوند دې د خپل الخ بیبي د ملګری نه خبر نه دی ما سترګې نوی پټ کړې په هوب کې ما خوراک نو کړې ما ودا څنګه الزام په ما اولګې دا درې شپې او درې ورځې ما سبا د چم جن کوم جړل یو ورځ دا سوا چې میاش پوره شو نبی علی سلام من کړه راغې چې نبی علی السلام کوم حال په پاغه وحی راتلا نو هغه وحی حالات په پیغمبر پاک شروع شو د حدیث کې راځي ما وې زما کې دې چې صفای الله بي بیا شي ته او کې زکه زه خو صفای ما ما وې کې دې چې زما صفای الله حضرت تا بیان کې ما وې کې وحی خفي سره بیان شي عائشہ ویندا خزر کړ وې د پیغمبر پاک شکریا نه ادا کومه هغه را باندې یقینو ګمانو زدا هغه چا شکریا ادا کوم چې د اسمانونو نه باندې وحیرالا په پیغمبر پاک زما په بارک وحیرالا چا شفا کړه یو میاش پریشانو د منافقینو د پروپاګاندا د وجنا سو پریشانو عام بندو کنه تاسو پوښتنه خو نبی علیہ الصلات والسلام د خپل اړخ ملګری نه نبی علیہ السلام د خپل ملګری د حضرت او د سفر نه نبی علیہ السلام د خپل ملګری د شپې او د ورځې د بار د اندرونی د سفر د حالاتو نه خبر نه وا چې واقعي پروپاګاندا او کداشي نه دا کار شوی دی کله کله پیغمبر ته شي ته اے عائشی بی بی انسان دے خیر دے مجبور شي انسان کلا کلا کار د نشوي ما ته وایا چې زه د الله د پاره ستاد پاره د الله نه د ما بل سوال کوم الله ته جړاو کوم چې الله عائشه پاک دا یا عائشه د کار شوی هو ته ته معافي وکا بی بی عائشه وی کزه ډیر مې حضرت نه منی نو هغه پیغمبر پاک د خپل بیبي د حالت نه خبر نه دی هغه پیغمبر پاک د خپل کلی د مدینې نه خبر نه دی هغه پیغمبر پاک په صف کې منافقان موجود دي او دا غي نه خبر نه دی قران وې خبر دی نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا یهود رالل سورۃ کاف کې راځي ها چې ما د بد شپې وحی راشي د الله د طرف نه نو دا وحی په خبر به تاسو خبر کما وې زبر سبا جواب ورکوم خو ان شاء الله یو نه وي حکم د الله د طرف نه راغې دوا هفته وحی بند شو الله ورته وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اے پیغمبره دا مویا چې زبا سبا دا کار کوما سبا به جواب دم کوما سبا به دا کار کوم کوي نو ان شاء الله دا ته سبا پته نشتا پیغمبر دې سردار د دوالو جهانونو دې او د سبا د حالت نه خبر نه دی پیغمبر دې د خپل بیبي د حالت نه خبر نه دی پیغمبر دې د مسجد نبوي د صفوالو نه خبر نه دی عالم الغیب پیغمبر وا خلق تا چنویم تاسو ته چې ما سره خزانی دي زره خزانو مالک نیما دا وی دا تاسو سره خزانی دا تا گنج بغل په قران باندې سړې پوریږي ما یو شاګردو اوس سندو کړو محمد یوسف نو ما د چم مالې ډېر خادم او ډېر دیندار الله دې هغه مقام خسته کړي وای موږ په ټول تلیو سره د استادانو سره د سټوډنټانو لاو ته په ټول تلیو ماته وي قران زمانه ویلو قران دا مسله ذهن ته ورځي وای چاپی دا داتا صاحب نظم سټوډنټان تاو شو وګرځي دا الواغان یو خړې ریټي یو خړې وای ماته سټوډنټانو وی ته نو خړې مې چنه دا حرام دي او چې څنګه دا خلک یې خوري ما خلک نه پوهه دي د بل چا په نوم منښت پیش کول او خلل او کول دا حرام دي واحد یو ما ونه خورا هغه لوا چې په داتا غن بخش باندې غردېدل و دوی ګونه باندې خلق وروړه اړي دي دې پلیټونو دې ګونه راغستل او هغه خلل واحد زه بچوم دا ولی بچو دا د قران په وجه باندې بچو چا چې دا قران زده کو قران باندې عمل وکړو او قران یې ځان پوهه کو د دې ګندونو نه د شرکیاتو نه د دې ارث نه به الله بچ کړي او یا ساته چې د قران علم سره نه که یو مولا خبره هغه په روان دی که کتاب یو کته پاره په روان دی علم خوشتره دا داسې کتاب دی پیغمبر پاک د الله وی مخلوق تو وایا لا اعلم الغیب چې نه پویګم ز په پټو سيزونو باندې په پټو سيزونو یو الله پوهه دی په پټو سيزونو تاسو ته ما واقعات قرآن نه بیان کړ پیغمبر دې زمنګا هغه د سبا په حالت پوهه نه دی د خپل بیبي د حالت نه خبر نه دی د خپل چم مالې د حالت نه خبر نه دی کوزي په دې مسله ذکر کوم چې عالم الغیب په پټو سيزونو خبردار صرف یو الله دې مخلوق نه دی چې انبیا پوه نه دي نور د چا سره اختیار نه چا پوه شوي او بیا چې خارو کې پراته دی به څه پوه شي ما خدا پوهه د قران نه کړ حضرت موسی علیہ السلام مخکې خضر علیہ السلام ځوان ملک د موسی علی السلام مخکې خضر علی السلام کشته نه تخته او خلا د موسی علی السلام مخکې خضر علی السلام دیوال جوړ کو موسی علی السلام دا دیوال وکړه پیغمبر دې ژوند دې زبل پیغمبر د ښکار کار نه خبر نه هغه موسی علی السلام چې مخ ته دریای نیل له او د امسا پاغه د اخلاص یو هغه ودریږي په حکم د الله هغه موسی علی صلاتو والسلام په پټو سيزونو خبر نه دی وای دا نور سم منګه کړی دي نو ته منګه کړی دا پیران میران چې کنه پیری میره وای کړه الکه دا کار چا کړی کمیس راوړه دا کمیس کمیس نه هغه کمیس یعقوب علیه صلوات و سلام د خپل زوی کمیس لرونه راوړي او دا غینه معلومات نشي کوله او ته معلوماتو کې عام یو کس بدلنه کې چې ته سخت چیز کې مبتلا یې اخو پاک خلقون پاک خلقو عقیدی صفاوی بدلنی صفاو بچی پیغمبرانو پلاران پیغمبرانو خپل پیغمبرانو هغه د خپل زوی د کمیس نه معلومات نشکوله او د دې زمانه کولې شي او رخصوي شي معلومه باندې وګره الګو ابراهیمی کې ګاره ولکه ابراهیمی له ورشه رخصوي شي معلومه نه دا ګوره د قران نه خلاف کدا د چا عقیده رااله بازی ویل کپلانی دې کې یو پال ګوري پالګر دی پاجه کې تعویزګر دی ټیک د تعویز یو صحابي دی هغه به خلکو نه تعویزونه شلول بل صحابي دی هغه به ماشومان نه تعویزونه جوړول عمر بن العاص عبد الله بن مسعود صحابه دی وجه سره یو صحابي شلې او بل صحابي جوړې یو صحابي چې شلې زکه شلې چې پای کې غلط الفاظ لیکل شوی یا بدو یا فرعون یا شداد یا قارون یا حامان مخفله کتلی بعض خلک نو چې تعویز کې څه لیکلي لانی دې کې پروتو پای کې لیکلي شداد شداد فرعون حامان دا بدل ته پلاړانو لیکلو نو دا لیکلي دغه ګنده الفاظ والا قران منکل لا تقولوا راعنا هغه الفاظ مو هغه الفاظ ملکی چې په معنا او په مقصد داغه پوهنه د فرعون سمانا راځي تلیکي د شداد په سو وجه تعالی کړي هغه زمنګ او زمنګ د انبیاء علیهم السلام او د الله دشمنانو نو دا سی تعویذونه چې پای کې غلط الفاظ لیکل شوی په معنی پوه نه دا لیکل او ورکول حرام دي صحابه بشلول هو سی قران الفاظ لیکل شوی احادیث سی نسخې لیکل شوی او ماشوم د پاره چاغه قران نشویره هغه جوړ کا غاړه کې واچاو دی ما قسم قسمت کسی دی هغه ورته وی چې ستا قسمت کې دادی زه اخبارونو کې راځي کنه سکدانه کال بداسي یو خو پیشنګوئی دا او موږ منو قران دا غي مننه کې یو اسباب باندې معلومول دي او یو دا نجومیت ته ساحر دی ترویتی دی کاهن دی سبا او د نور ورځې معلومات کوي خلکو ته دې کې بدا کیږي او دې کې بدا کیږي پیغمبر پاک وی څوک چې ترویتی او کاهن تلاله چې تعالی به دا ملاویږي او دا او دا غو تصدیق وکړه فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد د کفر کو په کتاب چې الله په پیغمبر را لګلې پیغمبر ته د سبا پته نشته او د پته لګي د جمعې د پته لګي کنه پیغمبر ته الله وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا پیغمبر دا موا چې سبب ادا کار کیږي سو پر زما حکم تا ته نشي نو دا علم د غیب چې په پټو سيزونو یو الله خبر دی انبیا خبر نه دي ګوره د دنیا لوی اولیاء کرام دي اولیاء ډیر نیکانو او هغه د خپل ملک نه د شرک د عقیدې د وجې نه بار شو ملنګي اختیار کړ او صورت کاف کې راځي پنځل لسمه پاره کې بار الو د واقع راځي یو غار کې د شویری خو پیراغلې بیا او کې شوی را پاسې درې تپوس د یو بل نه کوي چې موږ د غار کې سوره وخدو 309 سال هغه لوی اولیاء کرام دي او د خپل ځان د حالت نه خبر نه دي او ملم نه دي ژوند دي قران وی وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله وی غار کی ز آلو مرالو ما په دې ودو کې دوکې چې ډېرې خرابې نشي ځکه چې درې سو کال یو انسان په یو حالت پاتې شي نو خرابېږي هغه ز آړو مراړو ما چې خراب دي شي سترګې غلې دي چې سترګې درې سو کال دي بندي پاتې شنو خرابې دي سترګې غلېږي په دد اولی او وروړي او چې را پاسې درې د خپل ځان د حالت لکه بم نه دي قران یې څه نه بیان دی وینا کنجش نشي نه د پر قبر مردا بدا نه د ماده نر چې په مړی باندې چنچن کینی دا عمل پیجنې چې په ما چنچن ناشته کو په ما چنچن ناشته دا څه پته لري ژوند پیغمبر دې خبر نه لري اولیاء کرام ژوند دي او دي اولی روړي سترګې غړي یو خبر نه دي او په مړي دوه درې غزه خاورې ډېرې دی وګه پويږي او د قران نه خبر نه یو مونږ کنه قران نه زده کو قران مالزان پوهه کو قران زده کوي په قران ځان پوهه کوي د دې ټولو مسلو علاج او حل واحد او واحد صرف د الله کتاب قران کې ما چې کوم آیات دوسته الله پای کې کل یعلم انبیاء اولیاء مخلوق ټول خبر ندي په پټو شیزونو بغیر د الله نه او دا خزي غریبانانو خو په دې زونو کې ډېر مبتلا دي وما يشعرون ايانا يبعثون الله وې دې نه پويږي چې موږ په کله پورته کیږو د قبرونو د خپل ځان د حالت نه خبر نه دي نو زما او زاد حالت نه بس خبر شي چې دا ګاډه معلومه دا د کمیس له معلومات کې دا غای په دا پرېشن نه کې دا ډاکټران چې دا ټول وختونو ډیګریان یا سړي غریبانار پاور په ځان یو کې بیا دې سره ناشته په دې د غای باندې دا پرېشن بل نه کې دا ټول کسی می سي خلکو جوړ کړی او د خپل مال دولت د ګټلو لپاره ارچا دکان کولاو کړی پیرانو غلط مولایانو غلطو زنانو غلطو خلکو د خلکو عقیدو زما او ستا عقیده څه کوي ا د خپل جیب او د خپل ملمال دولت ګټلو د پاره دا کوشش کوي مونږ وایو خپل دولتونه په ځای ورغوا خپل عقیده په قران صحیح کا خپل عمل د پیغمبر په سنتو باندې صحیح کا او خپل مال حفاظت وکا الله دې موږ له پدې عمل کو